داخل شئ نه دي هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شو نو ګوره ډېر اشتباهات آ د سړي ذهن نه چه شي په دې سره لاړ شي ډېر ګڼ شی اشتباهات آ د سړي ذهن نه په دې سره ووځي شه جي مثال په طور باندې اوس څوک دا نسي ویلی خدای پاک ته چې تا لیکلي وو کنه چې تا فلانی به زید مړی نو ما خو به بیا څه کول د تا فیصلې نه چې د تا مقدماتو ته تیاروله د اسباب دا مقصد دا دی چی په تقدیر کی چه دی داخل دی چه خو خدای پاک به ورته وی چه ماته پته وه کنه چه ته به دا دا اسباب اختیاروی او دی به بیا چه کای مړی په خپل اختیار سره ځکه ما هلته له مخکی نه دا فیصله چه وه داسی کړی وه تاسو په دی پوه شوی نو دا اسباب دا تقدیر سره مزاحم ندی القدر لا یزاحم سببیت الاسباب لمسبباتها واعلم په دی خبری باندی ځان پوه کا ان القدر لا یزاحم سببیت الاسباب لمسبباتها لانه ان نو تقدیر لکه مسبباتو سره تعلق لري دارنګه د اسبابو سلسلې یعنی د اسبابو او د مسبباتو د دنیا ټول نظام عالم د نظام عالم د کایناتو ټول نظام دا خو د اسبابو او د مسبباتو په زنجیر کښې چه ده تړلی ده ولی ټول شیونه په دنیا کې کیږي د یو سبب ما تحت کیږي باران کیږي چیرته مو لیدلی چې شین آسمان نروري حالانکه خدای په دې قادر ده خو سبب د وریځ ورته راشي هواګانې شي او بیا باران شي نو مقصد دا چې د دنیا ټول کائنات نظام دا د اسبابو او د مسبباتو په زنجیر کې تړلی ده نو د تقدیر صرف مسبباتو سره تعلق نه ده بلکې د دې دواړو سره چه ده تعلق ده لأنه انما تعلق بالسلسلة المترتبة جملة مرة واحدة طول سره تعلق تا وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرقا او پدوا کے والتقاتی هل ترد شیئا من قدر الله چی دا دی الله تعالی تقدیر نه ولی څه رد کولای سی نو حضور صلی الله علیه وسلم چی ورته ویل قال هی من قدر الله هی من قدر الله وقول عمر رضی الله تعالی عنہ فی قصة سرغا یا سرغا او دا مقصد دا دی چی قصہ دی حضرت عمر فاروق صاحب دی هغه سرغ مک سرغ مقام مطابق چا کومه قصہ می درته بیان کړه چی او ورته وی ویل ابو عبیدہ صاحب ته ګوره تاسو او مونږ چی یو کار کو نو په اختیار سره یې کو ځکه د انسانانو چی دا مؤاخذه ده خو ګوره دا یاد ساتو چی دا انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی ده نو اختیار معلول ده د دری شیونو اختیار معلول ته چی په یو ته چی په خپل اختیار سره یو کار کئ نو دا معلول د چا ده د دری علتونو معلول ده دا نمبر ایک سوره حضور دی صورت تی مطلوب دی هغه مطلوب صورت آ به تا په ذهن کی چه سی حاضر شی نمبر دو یو عاقل بالغ بی فیدی کارونه نه کوي دی ایک شی نفع آ به تا په ذهن باندې فیضان روشی چه په دی کی تا چه پرته ده نفع پرته ده نمبر تین یو داعیه او یو عزم دا به دی تا په زړه کی پیدا شی چه یاره دا کار چه کا وکا نو دې نه څه جوړ شي اختیار جوړ شي نو ته چې یو کار په اختیار سره کوې نو هغه معلول د چا وي د دغو درې شیونو وي ته چې یو اختیاري کار کوې لکه تاسو موږ دا اوس په اختیار سره دا سبق چې کو وایو نو حضور دی صورت مطلوب مو راغلی دا چې یاره دی کې فایده ده نفع ده او عزم او اراده مقصد دا ده چې چه دا قائمه شوې ده نو اوس ده او دا ټول شیونه چی دی په دی باندی دی انسان علم نسته دا دی چا طرف نه ده فیضان وی دی الله تعالی طرف نه یی نو ده انسان ته چی ده کوم اختیار ورکړی شوی ده نو ده اختیار دی ده دا اختیاری نه ده بلکه ده ده اختیار چی ده دا غیر اختیاری ده ده ده اختیار اختیاری نه ده اوس تاسو په پوه شو کنه نو یعنی په دې کې دی مختار دی چې دا دا کار کوي خو د ده اختیار چې کوم هغه اسباب ورته پیدا شوي ده کې د اختیار راغلی ده نو دا د ده اختیاري نه ده ښه جي وللعباد اختیار افعالهم عباد دی پارا اختیار دی افعال دی دوی دا نعم لا اختیار لهم فی ذالک الاختیار اوس ګوره دی یو شی ته ګوره یو کار په سود دا سود سود یو سړی په اختیار باندې کوي په خپل اختیار یې کوي خو ده زړه ته حضور د دې صورت کې مطلوب شوی نفع او د دې هغه نحوس د داعیې چې یعنی دا کار کول پکار دي په دې کې ما نفع هغه پرته دي دا مقصد دا دی چې دغسې فیضان پر شوی دا د ده په اختیار کې نه البته چې اوس دی د کوم کار کوي دا یې چې وي اختیاري وي نو د افعال اختیاري وي خو د اختیار دا د ده په اختیار کې نه یی یعنی دا هغه تقدیری چه وی فیصله وی نو انسان بس دونه اندازی چه دا مختار دا وللعباد اختیار افعالهم نعم لا اختیار لهم فی ذلک الاختیار په دی اختیار کی دو پاره اختیار بیا نشته لکونه معلولا ځکه چه دا اختیار معلول وی بحضور صورت المطلوب په حضور دی صورت مطلوب سره ته چه یو فعل اختیاری کئ نو دی هغه مطلوب صورت به تا په ذهن کی حاضر شی ونفعه بل انسان عبث کار نه کوي چي عقل مند سړی د هغه نفع به تا په ذهن کي مترشح سي فيضان به يې وشي ونهوض داعية وعزم او نهوض او قيام د يوې داعيې او د يو عزم به وسي د تا په زړه کي مما ليس له علم بها او دا ټول شيونه د هغې قبيلې نه دي چي انسان دپاره په دغو شيونو باندي علم نشته ده په خپل اختيار فکيف الاختيار فيها نو په دې شيانو کې به د دې اختيار څنګه شي په دې شيانو مونږ خپل علم شته ذاتي ذاتي علم مونږ په دې شيانو نشته نو اختيار مو چېرته ده په نو دا درې واړه شيونه دي مونږ غير اختياري دي نو د اختيار چې کومو اسبابو نه پيدا کېږي هغه اسباب يې چې دي غير اختياري دي تاسو په دې پوه شئ کله اسباب غير اختياري وي نتيجه يې چې وي اختياري وي او کله اسباب اختياري وي نتيجه يې غير اختياري وي لکه ما درته بيان کړی و په هغه عشق صورت کې بيا شاه جی وهو قوله ادا کول دا چی ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله ګوره دی دا مقصد ده چی دا زړونه دا دی الله تعالی په هغه ګوتو په منځ کی داسی چی دی داسی دی یقلبها څرنګه ګوتو په منځ کی څرنګه الله تعالی شان سره لایق دی یقلبها کیف یشاء اړوی چی کوم طرف ته چی سی خوښ سی کله ایخ طرف ته یعنی د هغه یو اختیاری فعل دا اسباب پکې پیدا کړي هغه د ده په اختیار کې نه وي او کله د بل یو فعل اختیاری اسباب پکې پیدا کړي نو دی په اختیار سره هغه فعل وکړي او کله نور داسې اسباب د هغه منافع په ذهن کې ورته واچوي نو دی بیا هغه بل فعل په چکې په اختیار سره وکړي نو د دې دا مقصد ده چې ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله یقلب یقلبها کیف یشاء بهر حال دا د تقدیر دا پنځه چې دي مدارج دي چی دا ما درته بیان کړو چی یو د الله تعالی ازلی فیصله ده چی عالم په دی خاص یو شکل باندی چی کوم احسن ځکه عالم چی کوم احسن ممکنه وجه ده چی دا عالم دی په هغی موجود سی په هغی وجه سره الله تعالی چی دا موجود کړی ده حسن نظم او انتظام سره اګر که بعضی شیونه تاسو مونږ په ذهن مطابق هغی کی نقصان ښکاری لیکن هغه د مصالحو نه چی وی ډک وی هغه د مصالحو نه ډک وی هسی چی سوچ پوکی کنه يو اوس ګوره غله دي غلا ده دا چوره يو مفسده عظيمه ده ليکن دې کي مصلحت ته ګوره د دې غلا د وجه نه د دې غلو د وجه نه چوره بندګانو ته خدای پاک د رزق اسباب چي دي مهيا کړي دي مالدارانی نو هغه هسې تا ته درې زره روپۍ درکوي غلا نه یریږي چې څوک پرنه وکړي چوکیدار ونیسي په پوه شې پوره یو خاندان په هغه باندې اباد وي درې زره روپۍ ورکوي ورله ماړۍ اچوي ورکوي بل شی ورکوي وباسي دا کالې به چا خرڅولې دا چابي ګانې دا غټې غټې دروازې ټوله يو لوی نظام صرف په دې غلا هم کښې ده ډکېتي نه وای وباسي دا شی نه وای نو چوره په کښې شر ښکاري لېکن ټوله يو نظام په دې سره مقصد دا چلېږي فوج دا فلانی دا سپيان دارنګې ډېر دا حيوانات چه دي حيوانات دا مچان دا شيونه دا داسې ځينې شيونه دي چه دې لپاره دو مفيد دي چه که دو وجود نه وای نو بيا به نورې داسې قسمه بيماري ګانې هغه راځي ځکه دا زهریله حیواناتو کې راځو نو چې داسې زهریله هواګانې هر وي چې که دا نه وای خدای پیدا کړې خلق به یې مړه کړي وو نو هغه ورته خولې وازې کړي هغه زهر ټول هغه څه کړي ځان طرف ته جذب کړي بهر حال په هر دا خو الله تعالی چې دا نظام پیدا کړی ده په ازل کې ده علم چې په دې باندې دا یعنی په هغه احسن وجه ممکنه سره هغه ټول مصالح پکې چې دي هغه ټول هغه خیر نسبي اضافي هغه پکې ته چې دا ملحوظ کړی یو نو یو دا تقدیر ازلي دا فیصله د اول نمبر درجه بل چی هغه د پنځوس زره کاله مخکی د تقدیر د پیدایښت واری د شیونو نه په هغه صورت خیالیه دی عرش کی هر شی چی څونه کیدونکی شیونه دی د هغه منصوبه بندی هلته خدای پاک چه دا کړی ځکه موږ وایو لوح محفوظ کی دا هر شیونه پراته دی او مقصد لوح دا قلم د هغه نه داسی لوح قلم نه مراد چی د تاسو او موږ غوندی لوح قلم وی او لیکل شی پکی نه نه یعنی دا منصوبه بندی دی د عالم دا الله تعالی خواته چه دا محفوظه ده د عرش هغه صورت خیالیه کی چه ده محفوظه کړی ده بیا مقصد دا ده چه دریم واری ته بیا د دغی چه وسی منصوبه باندی وسی بیا یې وسی بیا مقصد دا چې د هغه آدم علیه السلام نه چې کوم هغه د انسانانو پیدا کړ هلته بیا د دو هغه منصوبه بندي یو قسم تجدید غوندې وشو او بیا په هغه نفخ الروح فی الجنین په صورت کې بیا یې مقصد دا چې د هغې نور منصوبه بندي هغه شی وي خو مقصد دا چې بیا یې تجدید وسی او بیا چې کله هغه عالم مثال یعنی لږ د هغه واقعې کیدلو نه لږ مخکی هغه شی ګوره د عالم مثال داسی لکه ډیر کله ته به تاسو سوچ کو یو سړی مړیږی کنه نو څه داسی حرکات ورنه صادر شی چی ته به وایی چی یاره بس ده نور هغه چی ده ختمه ده رنګ کی فرق یی روح یی الوته یی او داسی یو خاص غوندی کله داسی الفاظ ورنه وشی داسی هغه ورنه وشی کنه دا هغه عالم مثال هغه ګرانه کله چه سی منکشف سی ډیر کله ته مونږ لیدلی مونږ خپل یو کس وو کلی کی ډیر چرسی بنګی سړی وو خو ډیر رحم دل سړی وو ولی دی الله تعالی رحمت خو بهانه غواړی خو ډیر رحم دل سړی وو په غریبانو باندی مساکینو باندی کنه ډریور وو سم چرسی بنګی غوندی سړی وو خو دونه یو رحم وو پکی کنه چی بس غریب به یی مینداوه چی څونه تنخوا ده څه به یی ورګټلی وو کنه کله چاته جامی پکوه کله د کونډو یتیمانو خیال ساتاده نو سهار یی ښه بهترینی کپړی واغوستلی ورور د مې مخته وراله ورته ویلې چې راځو جومات چارې ته هلته جومات کارې کاوه چې هغه جومات کار وکړو خو جومات کار ته به صفا کپړو کې ځو هغه کې به سړی نه ځي چې ښه صفا کپړې ولې چې سړی مړیږي په صفا کپړو کې چې سي مړ شي او کور کې یې ورته ویلي وو چې ګوره نن کور ښه صفا کړو شپې به تاسو کره ډېرې چې رادرومي ښځې رادرومي ښه کور صفا کړو نو هغه کې مقصد دا دی چې او ورته وصیت یې کړی وو په دغې ورځې حالانکه ده ته څه په بس خو هغسی الهامی غوندی هغی چی ګوره ما په زامنو به سبق وای خو هغه بد بختی ده چی زامن یی اوس سبق نه وایی چی دین سبق په وایو نور د ویونی لاس څه به نه په کوم نو بیا مقصد دا ده چی هلته لاړم میناره هغه وړه وټی نی هغی ړنګاوه هغه په ده باندی راغی او داسی کار ته راغی هغه هغه چی وی دا تیر هغه دی او دغ جنادال ته وواته بلکل پورې ورې بیا یې مقصد دا دی چې څه فریاد لا نه کاوه ټولو ته یې ورته ویل چې بس زه مړیږ بچکې راسې نه که هسپتال ته مې وړو که نه مې وړو خو په زوره زوره کلمې وایو زه به یې وایم او تاسو به یې چې کوم وایې نو هسې د الله تعالی هغه کارونه دي نو دا ټول واقعات یعنی مونږ مخکې له مخکې نه ده دا ورته ویلي نو دا هغه دی یعنی څه هغه هغه خدای پاک په سړی باندی یو قسم هغه عالم مثال کی کومه فیصله شوی له مخکی نه چه په ذهن باندی دی هغه نه ترشح او څه تپکاو غوندی شی نو هغه ځکه داسی خبری چه کیی کوی به هر حال خو دا دی هغه مدارج دی دی تقدیر دا پنځه چه دی مدارج دی نو په دی نو به هر حال چه څونه شیونه کیږی شوی دی بیا به کیږی دا ټول دی الله تعالی یو منصوبه ماتحتی یو پلاننګ یو دی منصوبه بندی ماتحتی منعم علیهم مجاز لهم بالاراده په دې باب کې شاه صاحب دا خبرې بیانول غواړي چې عبادت انسان با دا اعتقاد ساتی او انسان با په دې خبرې باندې ایمان ساتی چی دا عبادت الله طرف ته تضرع او عاجزی عبادت ګوره مخکی باب تیر شوی وو چی عبادت هغه غایت تذلل او عاجزی ته وتایی نو دا د اعظم انواع د بیر نه د انواع د بیر د نیکی په انواعو کی یوه لویه نیکی دا خبره ده چی انسان به دا اعتقاد ساتی چی د الله تعالی عبادت چی ده مونږ کو نو دا الله تعالی عبادت دا په مونږ باندی حق ده او ثابت ده یعنی د الله تعالی په عبادو باندی دا حق ده چی عباد به د ده چه کئی عبادت کئی او دا انسان به دا اعتقاد جوړ کی بیا چی دی عبادت کئی بیا به د ده په عبادت کی لذت وی او د ده په عبادت کی به الله تعالی طرف ته چه وی صحیح انابت وی او که چیرته یو نو تاسو هم مونږ چی عبادت کو نو دا عقیده او دا ایمان به مو یی چی دا مونږ چی د کوم عبادت کو دا مونږ چه هسی داسی توره نه وایو دا د الله تعالی په مونږ باندې څه ده حق ده نو یوه سړي ته خپل حق چا درله قرضه درکړې ده او خپل حق دې ورله ورکړ نو کومه داسې توره دې وواله کنه خو خپل حق دې چې ورله ورکړ نو مونږ چې د څونه عبادات کو او شکریه ادا کو او که نوافل وي او چې څه دا ټول اصل کې د الله تعالی حق دي په مونږ باندې چې مونږ الله تعالی ته ښه عاجزي وکړو ښه تضرع وکړو او تذلل وکړو نو دا د الله تعالی طرف نه په عبادو باندې حق ده او دا چې عباد یعنی داسې یو لوی کار نه کوي بلکې صرف هغه خپل حق چې کوي ادا کوي دا عقیده به جوړه کړي سړی نو چې دا عقیده سړی جوړه کړي نو بیا به د ده په عبادت کې لذت وي سرور به وي او خوند به وي او که دا عقیده سړی نه او عبادت کوي نو بیا به عبادت عبادت پای اسی عادت وی عبادت پای اسی چی وی عادت وی او دا خو بیا بالکل یو دهری غوندی مزاج دا چی ته انسان خپل جان یو مهمل پریدی چی زه اسی یو مهمل شایم او زه صرف دی دی پاره پیدا یم چی مړی به خورم په پوه شلی او بیا به دی ایغه نه جواب طعام چی کوم جوړیږی آ به غورځوم یعنی مقصد دا ده چی خوراک څښاک دی پاره خو صرف انسان نه ده پیدا بلکه دی الله تعالی عبادت دی پاره چه ده پیدا ده او الله تعالی عبادت دا په بندګانو باندې چه ده حق ده ابر بادو مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری همه از بهر تو سرگشته و فرما بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمانه بری نو دا دی الله تعالی حق ده او ولی ځکه چی الله تعالی دا چی دا انعامات په انسان باندی کړی دی او انسان ته تفضلات او احسانات یې په انسان باندی کړی دی دا یې په ارادې سره کړی دی په چا سره ارادتاً یې دا کړی دی او الله تعالی چی دا انسانانو ته دی انسانانو په اعمالو باندی بدله ورکوي نو دا بالاراده ورکوي چی ورکوي بالاراده داسې نه چې کیف ما اتفقت وایې چې ماته دا سترګې راکړې شوې دي یا مال و دولت یا ښه اولاد یا علم نه نه دا هر شی الله تعالی د دې شیو نه منعم چې ده هغه منعم بالاراده ده نو چې منعم بالاراده سو نو د یوه منعم چې په ارادتا قصدا تا سره یو سړی نعمت کوي نو عقل تقاضا دا ده چې ته د هغه منعم چه ادا کړې شکریه ادا کړې یو خو دا ده چی یو سړی هسی یو کار کئی بل څه ته ولاړ ده تا ګرمی شوی ده نو یو سړی راغی هسی بل څه د پاره ودرید بلکل دی خیال یې نه ده چی په ده باندی سوری وشی خو هسی په تا باندی سوری راغی نو خیر ده که دغ شکریه ته ادا نه کړې پروا یې نشته او یو دا ده چی سخت لمر ده او بالقصد و الاراده یې په تا باندی چه وکړ سوری وکړ نو یقینا عقل تقاضا دا ده چی د دغ سړی شکریه چه پکار دی ادا کول پکار دی نو الله تعالی په انسان باندې چې د کوم انعامات کړي دي کوم تفضلات او احسانات کړي دي او د ده اعمالو چې کومه بدله ورکول کېږي دا بالقصد والاراده دي او چې یو منعم تا سره انعامات بالقصد والاراده کوي نو آ د دې مستحق دا چې ته بیا د ده نعمتونو شکریه آ چکې ادا کې ا د الله تعالی نعمتونو شکریه ادایګی پیکر محسوس څه ده؟ پیکر محسوس هغه عبادت ده لهذا د عبادت دا مقصد دا ده چی عقلا دا د الله تعالی د طرف نه په عبادو باندی چه دا حق ثابته ده هسی تاسو په دی خبری باندی پوه شو دا شی شاه صاحب په دی خبری کی چه کئی په دی باب کی بیانی نو چه دا بیان کی نو خود به خود که تاسو سوچی نو دلته ارادی ارادی لفظ راغی اراده نو بیا با مقصد دا ده چی شاہ صاحب صفت تی ارادی لگ غوندی چو کی بحث و کی دی یو کار قصد کولو تا چو تای اراده اراده پا ابتدا کی دا متساوی الطرفین وی دی کار کولو سره هم تعلق لری او د کار هغه نه کولو سره هم تعلق لري دا ګړۍ دالته پرته ده نو صفت د ارادې دې سره تعلق لرلای شي چې داسې مثال زه دا چکه چیګه کوم او دې سره تعلق راتلای شي دا متساوی الطرفین وی جانبین سره چې زه نه چیګم موږ ورته وایو نه ما د دغشي اراده کړې ده یا ما د دغشي اراده نه ده کړې نو د صفت د ارادې دا د یوه شي وجود او عدم دواړو سره چه کیدلای شي تعلق لري خو بیا چه کله د یوه کار کولو فیصله سړی وکړي نو دې سره بیا موږ وایو چه دې سره د ارادې چه راشي هغه تعلق راشي اوس مسئله دا ده چه شاه صاحب په دې کې دا خبره بیانوي چه الله تعالی پاره صفت د ارادې دا عقلا او نقلا چه ده ثابت ده صفت ته ارادې او دې نه دې چوک دا خیال نه کئی چه ارادې کوم ضرورت ته ځکه چه پرون مو د تقدیر بحث وویل چه د تقدیر پنځه چه دی پوړی دی د تقدیر پنځه زینې دی نو چه د تقدیر که هر هر شی په تقدیر کی شوی دی او فیصلې شوی دی چه داسې به کیږی یا داسې به نو بیا کوم ضرورت ته چه خدای پاک اوس د یوه کار سره مقصد دا دی چه تعلق ته چا راولی ارادې راولي نو چي يو وار مقصد دا ده چي هلته په تقدير کي پنځه کرته دا تقدير مقصد دا ده چي پي در پي څه ده شوي ده په هغه علم د باري تعالی ازلي کي بيا چي هغه مخکي د پيدا کولو د شيانو نه پچاس هزار سال مخکي د عرش په قوت خياليه کي دا هر شي څه کړ راوستل دوم نمبر بيا دريم نمبر کي آدم عليه السلام چي پيدا که هغه ټول اولاد دي هغه هغه نه چه که روباسه چلرم نمبر کی بیا چه هغه جنین چه کله په هغه کی وی په ننه دی مور په خیټی کی وی په ایغ ټیم کی دی ده هر څه چه کړه ولیکل او فیصله شوه او بیا مقصد دا ده چه پنځم نمبر کی چه دی کار کیدلو نه لږ مخکی په عالم مثال کی تقدیری فیصلی آ وشی دی هغی شی به نو چه یو وار بیا دا دونه انتظام او منصوبه بندی شوی ده نو بیا دی دی کوم ضرورت ته چه اوس یو کار مثال زید پیدا کیږی نو بس دا خو هسی فیصله شوی ده نو بیا دی دی کوم ضرورت ته چی اوس ورسره دی الله تعالی هغه قدیم ارادی چه راشی تعلق راشی دی زید پیدا کولو سره کل یوم هو فی شان یحکم ما یرید الله تعالی چی کوم شای وغواړی هغه چه کئی حکم کئی او هر وخت دی چه یی په علیحده علیحده شان باندی یعنی کله یو شی سره دی ارادی تعلق وی کله بل شی سره کله یو امر عظیم سره دی ارادی تعلق وی کله بل نو داسی ذهن که ذهن کی به داسی یو سوال غوندی رادرومی چه اخیر د صفت تی ارادی کوم ضرورت ته صفت تی ارادی کوم ضرورت ته چه یو وار فیصلی شوی دی چه زید به پیدا کیږی دا فیصله چه وار ته شوی ده نو بیا تعلق د هغه ارادې قدیمې مقصد دا دی چی بیا د زید پیدا کولو سره اوس هغه تعلق حادثه کوم ضرورت ته چی هغه قدیمه اراده صفت د الله تعالی ده صفت صفات د الله تعالی قدیم دی صفات الله نه هغه نه صفات الذات والافعال طرا قدیمات مصونات الزوال نو صفت د ارادې دا چه ده دا قدیم ده البته تعلقات یې چه دي حادث دي نو دا سوال به ذهن کښې رادرومي چه بیا ددې ارادې هغه قدیم تعلق حادثه ته دالته بیا کوم ضرورت ده نو دې نه اشتباهات جوړ شوي نو دې وجې نه به شاه صاحب راشي او په دې باب کښې به بیا د صفت د ارادې متعلق چه تاسو په ذهن کښې کوم سوالات غوندې رادرومي چه بیا د ارادې تعلق کوم ضرورت ده د هغې متعلق پچه وکړي بحث وکړي اصل کی دا یوه اختلافی مسئله ده هل فی الاشیاء خواص مؤثرة ام لا چی په دی اشیاو کی خدای پاک د عالم نظام دا څرنګه چلیږی ګوره ما تاسو ته مخکی ویلی وو چی د عالم نظام چی ده دا د اسبابو او د مسبباتو په زنجیر کی چه ده تړلی ده دا ګوره دا خبره زده کو تاسو دنیا اشکالات په مو له ذهن نه بیا وځی یو او بل مستشرقین او جدید تعلیم یافته خلق چی کوم هغه ذهنی فساد د دوئ په هغه کی رادرومی شاه صاحب خو دا کتاب الهامی جوړ کړی چی دینه بعد به داسی دور رادرومی چی هغه به په دین باندی عقلی چه کئی اشکالات کئی نو ده ته په ذهن کی خدای پاک دا فیضان وکړی چی یاره ته داسی کتاب جوړ کړه چی له مخکی نه دی هغه چه وسی جوابونه وسی نو ګوره دا دنیا نظام ما تاسو ته مخکی ویلی وو چی دا د اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کی چه ده تړلی ده خو اوس دی اشیاو پر خواص مؤثره شته که نشته په دی کی مختلف مذاهب دی یو مذهب آ دی امام اشعری صاحب ده امام اشعری صاحب امام اشعری صاحب وی چه لا علاقة بین الاشیاء و آثارها الا بجری العادة الالہیہ دی اشیاو او دی اغی آثارو په مابینس کی څه تعلق نشته البته عادت الهی په دې باندې جاري ده چې کله د یو شي یو شی استعمال شي بیا د هغې هغه اثر چه سي په هغه باندې مرتب شي لکه مثال په طور باندې اور یو شی ده اوبه یو شی ده چاړه یو شی ده هوا یو شی ده نو د اور اثر سوځول دي د اوبو اثر غرقول دي د چاړې اثر پرې کول دي د هوا اثر وجود چه دی ټنډه کول دی هوا کی برودت طبعا پروت یا بله خبره ده چه د چه عوارضو دی وجه نه په دی کی چه راشی ګرمی راشی نو اوس د دی اشیاو او د دی آثارو منځ کی څه تعلق ده د دی اشیاو او آثارو منځ کی څه تعلق ده نو په دی کی امام اشعری صاحب مذهب دا ده لکه تاسو ته مسلم الثبوت کی ما دا کیسه کړی وه امام اشعری صاحب مذهب دا ده چه د اشیاو او د آثارو په مابینځ کی تعلق نشته مګر بجری العادة الالهیة عادت الهی په دې باندې جاری ده چې کله اور چیرته په یوشی باندې ولګی کاغذ یا په لرګی یا په بل شی نو هغه څه کۍ سوځی اوبو کې یو شی ډوب شی نو هغه څه کۍ غرقۍ چاړې تیز دار لاندې چې یو شی رایسی نو هغه څه کۍ پرې کۍ هوا په یوشی باندې ولګی نو هغه څه کی ټنډه کی خدای عادت په دې باندې جاری ده اوس اور ته دې کاغذ ونیوی لرګی دې ونیوی ویې سوځاوه نو امام اشعری صاحب وایی چی دا اور نه وسوځاوه وسوځاوه چا الله تعالی داسی به وایی چی دا الله تعالی وسوځاوه ها البته الله تعالی عادت پدی باندی جاری ده چی ددغ شی استعمال په وخت باندی بیا دی دغه اثر چه کئی پیدا کئی دی هغه بل شی استعمال په وخت باندی بیا هغه بل شی چه کئی ځکه مقصد دا دی چی دی آثارو ادی اشیاء مابینس کی څه رادرومی تخلف رادرومي اور وي بيا سوځول نه کوي اوبه وي غرقول نه کوي چاړه وي او پرې کول نه کوي تاسو په دې خبرې پوه شوئ دا د امام اشعري صاحب رأی ده بله رأی هغه د معتزلو مذهب ده معتزلو معتزله هغه وایي چې د عالم نظام چې چلېږي دا په تولید سره چلېږي تولید سره تولید چاته وتایي تولید تولید دې ته وتایي چې انسان یو فعل په اختیار سره وکړي خو د ایخ فعل اختیاری نه ایخ فعل اختیاری سره یی یو بل فعل د اختیار نه یی پکی خو هغه ورسره چه وی لازم وی هغه ورسره خامخا چه سی راشی لکه مثال په طور باندی زه دا لاس په اختیار سره خوځوم خو لاس کی می چابی ده نو د چابی په تولید سره خوځی دی ته مقصد دا چه ورته تولید ورته وایی نو د معتزلؤ رای داده چه اصل کی الله تعالی دا اشیاء پیدا کړی دی نو په اشیاو کی خواص ایښی دی خواص یی ایښی دی نو چی اوس خواص یی پکی ایښی دی نو هغه به مقصد دا دی چی خامخا اثر کئی هغه به خامخا اثر کئی او په دی کی بیا نور به پوه شی دی الله تعالی قدرت په دی تاثیر کی څه دخل نشته ده اثر پکی ته هغه شیونه خپله کئی اوس دونه ده چی هغه په هغه شیونو کی هغه آثار خدای پاک ایښی وو په اور کی خدای پاک د سوځولو اثر ایښی ده په اوبو کی د غرقولو خو اوس مقصد دا ده چی د اوبه غرقول که لا اور سوځول که په دی کی اوس مقصد دا ده چی دخل لقدرت الله فی تاثیرها دو وایی چی بیا نشته ده تاسو په دی خبری پوه شوی نو دو وایی چی دا, دا نظام د عالم دا په طریقه د تولید سره چلیږی بل مذهب د حکما او د فلاسفو ده هغه وایی چی دا نظام د عالم دا په اعداد سره وی الله تعالی په شیانو کی خواص ایښی دی نو چه خواص یی پکی ایښی دی څه آثار یی ورله ورکړی دی نو دی هغی په رڼا کی اوس دی هغی اشیانو او دی هغی آثارو په مابینځ کی دا عقلی عقلی یو تعلق راغلی دا نو دو وایی چی دی اسبابو او دی مسبباتو په مابینځ کی چی دا کوم تعلق تا دا عقلی تعلق تا پدی کی تخلف نه شي کېدلای، نو د اور او د سوځولو په مابينځ کې د تعلق دو څه معنی؟ عقلي معنی، نو دو وايي چې دا نه شي کېدلای چې اور وي او سړی سوځی نه، دو خو معجزات دا دا شيان خو دو ارامیان نه مني کنه، نو دو دا د اسبابو او د مسبباتو په مابينځ کې د تعلق دا څه معنی؟ عقلي معنی، عادي يې نه مني او مونږ د اسبابو او د مسبباتو په مابينځ کې تعلق څه منو؟ عادي منو. نو دو ځکه مقصد دا دی چی دی ارادی نه دی ارادی نه دو چه کئی انکار کئی دا خبر اصل کی ټوله می دغ ځای ته تراوستوله چی حکما مقصد دا دی چی اراده قدیمه منی دو وایی چی الله تعالی پارا صفت تی ارادی شته قدیم او هغه قدیم صفت تی ارادی دا اسباب چه دی پیدا کړی دی دی نه بعد الله تعالی معطل دا العیاذ باللہ دی نه بعد دا اسباب خودکار دی په هغه کی په مسبباتو کی او دو وایی چی د هغه قدیم ته هغه قدیم صفت ته ارادی دی تعلقات حادثو ته ضرورت نشته ټیک ته قدیم صفت ته ارادی دا اسباب خو پیدا کړ هغه نه بعد دا اسباب په دا مسبباتو کی چی دی دا خودکار دی دا دی معتزله او هغه چی کوم دی د حکما او دی فلاسفه چی دا رای ده نو دو د تعلق حادثی دی ارادی نه چه کئی انکار کئی نفس اراده قدیمه چه کئی منی نو شاه صاحب به راشی او په دوئ باندې به زبردست چه وکی رد وکی او داسی رد به په وکی چه دوئ محجوبین محجوجین دی دوئ محجوب هم دی یعنی په دوئ باندې هغه تعلق حادثه دی ارادی هغه په دوئ باندې پټ شوی ده هغه نه دوئ هغه حقیقت نه دوئ محجوب دی هغه په دوئ باندې پټ شوی ده هغه تعلق حادثه دی ارادی په هغه باندې دوئ نه پوهیږی هغه دونه په پردو کی چه ده پټ ده نو دوئ محجوبین دی او دو محجوجین دی یعنی دو باندی حجت چه ده قائم کړی شوی ده په خپل او په دو باندی حجج قائم کړی شوی دی دلائل آفاقیه او دلائل انفسیه دواړه په دو باندی چه دی قائم دی یعنی آفاق چه عالم کی چه سړی سوچ وکی نو هغه په دی خبری باندی دلالت کئی په عالم کی چه سړی سوچ وکی دلائل آفاقیه په دی باندی دی چه دی دو چه دی دو مذهب صحیح نده بلکه الله تعالی صفت د ارادې هغه قدیم اشیاؤ سره ئې تعلق حادثه رادرومي او د دوئ په خپلو نفسونو کښې دلائل پراته دي په دې خبرې باندې چې د صفت د ارادې قدیم د الله تعالی د مقصد دا دئ چې تعلق حادثه ئې اوس دې دنیا کښې شیونو سره چه کیږی راتلائ شي نو دلائل انفسیہ او دلائل آفاقیه دواړه په دې خبرې باندې قائم دي چې د دوئ مذهب چه ده مردود ده هسې تاسو په دې خبرې پوه شو او بل مذهب د امام ماتریدی صاحب ده هغه قول کئی په خلق چه تاثیر باندې په اشیاؤ کی چه ٹھیک ده دغ اشیاء چه کوم دی په دې کی تاثیر الله تعالی پیدا کړی یعنی اور کی الله تعالی د سوزولو تاثیر پیدا کړی نو دا سوزول اور کئی او په اوبو کی الله تعالی دی غرقولو تاثیر پیدا کړی نو دا غرقول څه کئی اوبه کئی ها دونه قدر خبره ده چی که الله تعالی وغواړی چی دا تاثیر ورنه چه کی لری کی بیا دی پدی باندی چه دا قادر ده نو د اشاعره او د ماتوردیه مذهب په فرق پوه شو هغه وایی چی دا اور سوزول کئی نو دا سوزول اور نه کئی خدای عادت پدی باندی جاری ده چی پدی وخت باندی بیا هغه سوزول په اور چه کی مرتب کی اثر پکی ته بیا چه کئی الله تعالی کوي او مونږ به وایو چې نه د سوځول اور کوي البته خدای